تاسو ته ویلو او په هغه اوله حصه کې رد د شرک اعتقادي و د هر یو باب ځان ځان ته خلاصه اخو بیان شو اوس دا صورت دا باب چې کوم د اخیری باب دی د یو سلو یو پنځوس نواله تر اخیر په صورت پورې دا اخیری باب دی د اخیری حصے د صورت انعام په دې باب کې بیان د څه دی؟ اول کې د دعوت د پاره شپږ نواهی او پنځه اوامر ذکر کړل شپږ به نهی وي او پنځه به سي امرونه وي ښا دا به ذکر کوي ځکه چې مکه ده نو اصلاح د عوامو په کار ده د اصلاح العوام د پاره به شپږ اوامري او شپږ بنواهي او پنځه بسي اوامري صرف په شپږو نمبرو به کار نه کیږي ورسره به نور سم بیانول پکاري او بیا د هغې نه وروسته به دلیل نقلی وی د موسی علیه الصلاة والسلام نه او دغه د کتاب نه بیا به دعوت ال القران وی قران طرف ته به دعوت ورکي او د قران صفات په ذکر کوي او دفع د اعذار وکي عذرونه به دفع کوي خاص بیا به تخویف ورکي تخویف دنیوي چې څوک قران طرف ته رجوع نه کوي او قران نه مني هغه ته به تخویف ورکي او دوه قسمه تخویف کوي او بیا دا غي نو ورستو به بیا بشارت هم وي بیا دا غي نو ورستو به دغه وی چې مطلب دین ابراهیمی دا غي بیان دی قل غیر الله ابغي ربا دا درې دې کې به طریقې د تعلیم شي قل انني هداني قل ان صلاتي قل غیر الله ابغي دا به نورې طریقې د تعلیم او دعوت چې دعوت په څنګه چلے دا غي طریقې برته هم خو او دا غي سره چې کوم دین په پکی خلاصه د صورت هم راشي او په آخر کې به بیا سوي بیا به ترغیب وي د سورت احکاماتو منلو ته هغه ته به ترغیب وي چې په دې سورت کې کوم احکام تیر شو کوم قوانین تیر شو نو دا ومني دا ومني بس دک به خلاصه وي ښه سعود ته و چې دې باب څه خلاصه ده اول کې شپږ اوامر شپږ نواهی او پنځه اوامر بیا په کې سدي وای ترغیب ال کتاب ده او بیا ترغیب ال کتاب پسې چکم دی منون کو نه منون کو ته دغه د تخویف ته او منون کو ته بشارت ته او بیا دا غي نورست خلاصه د صورت ته او په اخر کې کوم د نص شری ترغیب د دې خبره طرف ته د صورت کې محکمات تیر شو دا امنه ښه دغه دي قل تعالوا دا هغه نه نواهی دي او شپږ دغه دي دا نواهی دي او پنځه اوامر دي خپه دې کې بیان دا غي دي قل ورته اوایا تعالوا راشي طریقه د تعلیم مونږه تعالوا راشي اتل ما حرم ربکم د ما قبل سره ربط دا دي په ما قبل کې ورته وی ولا تتبع اهواء الذين ته د هغه خلکو د خواهش تابعداري مه کوه چې کوم خلک تکذیب کوي د آیاتونو د الله تعالی د هغې د خواهش تابعداري مه کوه اوس ورته وایي چې د خواهش تابعداري مه کوه او بیان ورته کوه دعوت ورته کوه دا مسلې ورته بیانوه قل ورته وایه تعالو تعالو مونږ ویلو چې خلک دوه قسمه आवाज کوي چې څوک راغواړي ایتی راشه او تعال راشه دا دواړه امر په دغه کې عربی کې راځي خو تعال په هغه ځای کې راځي چې په کم ځای کې سړی لک پورته وي علو د پې کنه او غبل سړی لاندې وي نو لاندې ولا ته چې بر راوخه جنوي تعال پوه شو کنه دا عموما استعمال دا سه عام خاص خصوصي طور سره پدې کې اوس عام شوی دی نو دوی ته تعالو ځکه وای چې چون کې دوی په کند د شرک کې پراته دي نو بره د توحید چت تغواړي کنه نو دا هغه ځان راخیږي چې دې بره ځای تر اوخې دي څه کوي دا پس کې پراته دي قل ورته وای تعالو راشي اتل ما حرم ربکم علیکم چې اول ولم پتا سو باندې هغه سيزونه چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو باندې هغه سدي الله تشرکو به شیئا چې شرک ونه کوي تاسو د الله تعالی سره د هیڅ وبالوالدین احسانا او والدینو سره وسکوي احسان بکوي واحسنوا بالوالدین احسانا دا سیونه ویل چې ولا تسبوهما دا دواړو ته کنزل مکوي نه نه هغه کنزل نه کول حرام دي خو احسان کول ور سره واجب دي دا نه صرف مور پلار دنه په اذیت نه نو غنی بس خلاص پشي نه نه احسان ور سره واجب دی چې احسان ور سره ونه کی که تکلیف مو ته ونه رسي بیا در باندې حق دی ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موج نه بچی خپل د وجد لګنا نحن نرزقکم مونږ رزق درکو تاسو ته و ایاهم او دوی ته ولا تقربوا الفواحش او منځ دی کیږي فواحش ته فواحش مت استوي ارغه ګناه ده چې عقل بد ګرځي هغه ته فاحشه ویل کیږي دا نه چې صرف فاحشه بدکاری ته وي دا ټول ګناهونه ته ویل کیږي ما ظهر منها وما بطن که ښکار ګناوي او که پټ ګناوي مخکې ورته په بهان مې کیوي وذرو ظاهر الاثم وباطنه پریک دی ظاهر ګنام پریک دی او باطن ګنام پریک دی پټ ګنام پریک دی او ښکار ګنام پریک دی دلته کې وته وی ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن او ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی اغه نفس چې حرام کړی وی الله تعالی اغلره دا غوینه الله تعالی حرام کړی وی الا بالحق مگر په جرم شرعي سره ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون دغه خبرې چې دی په خمر کې الله تعالی تاسو ته په دی باندې د پرچ تاسو عقل لرئ پایات کې لګو تفصیل دی الله تشرکو به شیئا دلته سوال دا راځي چې ګورا ته چاته وای کنه چې الله تعالی په دا پتا باندې دا خبره حرام الله تعالی پتا باندې حرام کړی دي څه شي الله تشرکو به شیئا ان داخل شوی کنه دا ان مخبل مدخول په تعویل د مصدر سره ګرځي مطلب پښتو کې وسنګ معنی کې شرک نکول نه کا معنی دا څه شو شرک نکول الله تعالی پتا باندې حرام کړی دي شرک نه کول الله حرام کړی نو څه مطلب شو چې شرک کول در باندې واجب کړی دي څه مطلب شو چې شرک کول در باندې واجب کړی دي دا الله تشرکو به شیئا معنا خدا راضی اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم ها حرام راشي چې در باندې هغه سيزونه بیان کم چې پتا سبحان الله تعالی حرام کړی دي هغه سدي شرک نه کول شرک نه کول حرام دي نه خو ناشنا خبره شوه شرک نه کول خو حرام نه دي شرک کول حرام دي د شرک نه منه ده نو دې دا کې به داسې سوال جوړ کې چې یاره د دې حرمن لاندې خو سن واهی رالل او س اوامر رالل نواهی کم دی الله تشرکو یو بل ولا تقتلوا اولادکم بل ولا تقربوا الفواحش بل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او یو امر راغی وبالوالدین احسان مور او پلار سره احسان کوي که اوامر د حرمه لاندې راولي او که نواهی د حرمه لاندې راولي معنی خطا کیږي ښا که اوامر د حرمه لاندې راولي چې تو وای چې الله پتا سبحانه حرام کړی دي مور او پلار سره احسان کوي دا خبرم خطا ده کدا مانو کې چې الله تعالی په تاسو باندې حرام کړی دي چې شرک به نه کوي دا خبرم خطا ده ځکه چې شرک نه کول نه دي حرام کړی شرک کول حرام کړی دي نو سوال راغ تاسو په پوښې په سوال باندې کنه اوس جواب ته ګورئ په دې کې مفسرینو مختلف توجیهات کړی دي یو توجیه دا ده چې دلته کې هو مقدر دی تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم راشي چې درته اول ولم اغسل نه چې الله تعالی په تاسو باندې حرام کړی دي هو الله تشرکو هغه داده چې تاسو به شرک نه کوئ پوه شو کنه دا غي حرمه بیان داده الله تشریکو خو دې ځکه بیا سوال لازم چې صحیح شو دا دغه خو بس په زور زور او لګو خو لیکن دا خبره ده چې بعض سيزونه خو راشي چې در باندې حرام اول ولم نو بالوالدین احسان په کې څنګه راغی وبالوالدین احسان په کې څنګه راغی مور خپل سره احسان کول خو حرام نه دي کنه نو دلته کې بیا دوی وایي چې دلته سره تقدیر ده تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم واوجبا راشي چې در باندې اولولم هغه سيزونه چې الله پتا سو حرام کړی دي او لازم کړی دي نو حرام کړی دا سلور دي او لازم کړی دا یو دي دا سلور حرام کړی دي او دا یو لازم کړی دي دا خدا صدقه یا دویم تقدیر دغه تقدیر داسې ډیر خوان نه کوي دویم داسې دی چې دا بعضی وایي چې دا دغه چې کوم دی حرم ربکم تعالوا اتل ما حرم ربکم کلام په دې ځای باندې تام شوخه راشي چې زر باندې تلاوت کم هغه سيزونه چې تاسو باندې الله تعالی حرام کړی دي بس خبر ختم شوه دا علیکم سره ګوره دا علیکم دو قسم راضی یو جار مجرور راضی یو علیک اسم فعل راضی په معنی د الزم سره علیکم لازم کوي ځان دې سو خبرو سره کم کم سره الله تشرکو به شیئا چې شرک پنه کوي مور او پلار سره به احسان کوي فدغه بنه کوي بچی بنه وجنی او فاحشه کار بنه کوي دا دا د دې سره دغه شو دا دویم تغه داسې دي دریم دا دی چې بعضی حضرات وایي چې دا حرم څه دی وایي دا حرم د ازداد نه دی د حرم رچانه نه د ازداد نه دی څنګه چې حرم په معنی د حرامیدو سره بندیدو سره راځي نو حرم په معنی د لازمیدو سره هم راځي ښا او دا قران کې شته وحرام علی قريه او حرام دی په هغه کې باندې چې مونږ هغه لره مړکو انهم لا يرجعون چې غیب واپس ناراضي نو نه راتلل په حرام دي نو چې نه راتلل په حرام شو خو راتلل به لازم شي کنه نو دا خو غلطه خبره شونه ال ته حرام په معنی د لازم سره دی و حرام علی قريتنا او لازم دی په یو کلی باندې چې مونږه غیلره مړکو چې هغه واپس ناراضي هغه کله با واپس ناراضي چې کم کله مونږه سکو مړی کو هغه دنیا ته بیا واپس ناراضي دلته کې دا حرام په معنی د الزما او اوجب سره دی اوجب علیکم ربکم واجب کړی دی پتا سو باندې رب تاسو دا خبرې پوښ کنه انو بیا دلته خدا نه جوړیږي نو بیا دی داسې وای او جب علیکم ربکم العمل بها تاسو رب چې کوم دنو په بعد خبرو باندې عمل لازم کړی دی عمل به پس کې په شرک نه کولو به عمل کې په دغه اولاد نه قتلولو به عمل کې به دغه چې کوم د فاحشه نه کولو باندې به عمل کې په خلکو نه وجلو به عمل کې او د مور او پلار په احسان کولو به عمل کې عمل در باندې لازم کړی دی حرم الزم علیکم العمل بها لازم کړی دی په تاسو باندې عمل په دې کارونو باندې دریم دغه داو سلورم توجیه مونږ او دغه راجح توجیه او دغه نظام سره نوٹ کړئ ښا بس داسی وای حرم علیکم حرام کړی دی درادی چې درته اول ولم هغه سيزونه حرم ربکم علیکم حرام چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو باندې مخالفتها داغي مخالفت داسې کارونه درته لولم چې داغي مخالفت کول پتا سو باندې حرام دي چې الله درته څنګه ویلي دي هغه شان به کوي نو شرک درته ویلي دي شرک پنه کې نو د دې خبرې مخالفت کول حرام دي شرک کې پوه شو کنه د شرک نه کول مخالفت څه دی شرک کول دي کنه دغه رنګي فاحشه کار باندې کې د دې دغه مخالفت څه دی هغه کول دي دغه رنګي بچي به نه قتلې د دې مخالفت څه دی هغه کول دي وجل دي دغه رنګ خلق بنه وجنی د دې مخالفت سره هغه وجل دي نو راشي چې در باندې اول ولم هغه سيزونه چې الله تعالی حرام کړ دې پتا سو باندې مخالفت د هغینا د هغینا مخالفت پنه کوي د هغه خبرو چې څنګه در تعالی وی دي هغه سی بکې د هغینا خلاف پنه کیخه او د مور او پلار سره احسان بکې نو مخالفت سره نه کول دي نه کول حرام دي تاسو پوه شئ په دې باندې کنه اوس دا خ صحیح دغه ده تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم راشي چې اولولم پتا سو باندې هغه سيزونه حرم ربکم چې حرام کړی دي رب تاسو علیکم پتا سو باندې مخالفت د هغه مخالفت خلاف ته هغه نافرمانی دا هغه هغه پتا سو حرام کړی دا هغه کم کم سيزونه دي هو هغه د الله تشرکو به شیئا چې نه وکوي تاسو یا نه به شریک وای تاسو الله تعالی سره شی ان هیڅ چیز هیڅ چیز بن شریکه ښا وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره به احسان کې ولا تقتلوا اولادکم من املاق او نه بوج نه بچی خپل د وجد لوګنا املاق ها د وجد لوګنا نو دا اوس نحن نرزقکم و ایاهم مونږ رزق درکو تاسو ته او دی بچو تم درکو کنه تاسو ته رزق مونږ درکو بچو تم مونږ درکو او سوال دا دی چې ښا دلته کې د قتل درې قسمونه دي ښا درې واړه قسمونه حرام دي ولا تقتلوا اولادکم یو قتل الاولاد سره یو قتل الاولاد حقیقتا دی چې خلکو بخپل بچی وجل او دا په جاهلیت کې وو یو قتل الاولاد حکمن دی حکمن دا دی چې علم په نه کې شریعت او دین ورته نه خې خو بس کول ته روان کوم او په دغه کې درالوي کو په جهالت کې او لوی شو بس هغه بیا چې کوم دین په حکومت کې په پولیس کې ور داخل کو دا څه چې دا حکمی قتل دا حکمی قتل ځکه هغه ته تباہ او برباد دي کو دریم قسم چې کوم دین قتل بالعزل دی قتل بالعزل دا منصوبه بندي چې ورته ویل کیږي دلته کې وای نحنو نرزقکم مونږ تاسو ته رزق درکو او دی بچو ته ورکو او الته به وای نحنو نرزقهم مونږ دی بچو ته رزق ورکو و ایاکم او تاسو ته درکو دلته دوی مخ کې کړل بچی ولا رست کړل الته بچی را مخ کې کړل دوی رست کړل دا ولې دا فرق ولې وکړو دا فرق په دی وجه وکړو چې ګوره دا کافران جاهلیت والا دوه قسمو کنه چې خپل بچی وجل یو مالدار خلک یو غریبانان خلک نو غریب سړی چې وو هغه به دا کار کول چې یاره زما د رزق څه نشته دی نو زما بچی به څه خوري نو هغه ته دی دا کې خطاب دی نحن نرزقکم و ایاهم مونږ تاسو ته رزق درکو او هغه بچو ته هم در درکو او الته په صورت بنی اسرائیل کې د مالدارانو بیان دی مالدار سی هغه وای نظم مال خو رزق ملاویږي خدا خبره ده چې سبا زما بچي پیدا شي نو هغه بس خوري بیا به آبادی ډیر شي کنه لکه نن سبا چې وای آبادی به ډیر شي نو بیا به زما د بچی رزق نه نو الته هغه د ځان غم وسره نشته هغه سره د بچی غم دی نو الته بچی را مخکل نحنو نرزقهم و اياکم هغه تم رزق ورکو او تاسو تیم درکو صحیح شو کنه او ځکه ور سره الته خشیت املاک لګو چې الته خو لګشته ده نو دلته خو پدا فقیر دی غریب دی په دبانې فل حال لګا د دې بچي وجنی او الته لګشته نه خو هغه د مستقبل باره کې ځان نه دغه جوړ کړی دی او دا وای چې یاره سبا ته بیا څه چل کیږي نو هغه یاره کی نو هغه د یری د لګي د وجنې چې کوم دی هغه څه کوي هغه موجنی نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ رزق درکو تاسو ته او دی بچو ته ورکو ولا تقربوا الفواحش او منز دی کیږي بے حیا کارونو ته ما ظهر من هغه چې ښکاروي دا غي نو ما بطن او هغه چې پټوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او مو وجنئ هغه نفس لرا التي هغه نفس حرم الله چې حرام کړی وی الله تعالی وینه داغو ها الله تعالی داغو وینه حرام کړی دا او تا مړ کو ها می وجنا بالکل بین وجنم نا الا بالحق الا بالجرم الشرعي مگر که شرعي جرم او قتل کړه د قصاص کې مرتد شوه دی وجنی یا چې کوم دنو مطلب زنا کړی دا او دغه دا واده کړی دی نو بالکل بیا مرتد ذالکم وصاکم دغه خبره وصاکم ما تاسو ته ویلی وصیت دلته کې قرآن کې الله ته دغه نسبت شنو مراد تسوی پوخ امر ته مراد وی ښا ځکه وصیت سړی چې کوي کنه هغه پوخ پخه خبره وی سړی مړیږي داغه نه پس بیا په خبره کې بدلون ناراضي نو الله تعالی باندې خو مرګ ناراضي نو دا ذالکم وصاکم الله تعالی وصیت کوي په دې سره تاسو ته یعنی پوخ امر کوي به په دغه مذکوره کارونو سره لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو عقل نکاروالي عقل استعمال کا کنه سړیا عقل نه استعمالي خو نهی عن القربان دا په قران کې راځي کله کله ورته وي زنا ته منځ دی کې کله ورته وي مال دی یتیم ته منځ دی کېګا دینه مراد چې کوم دین سوي د اسباب نزان بچ کول وي د اسباب د فساد نزان بچ کول دي ښا چې زنا ته منځ دی یو وي زنا مکوا یو وي زنا ته منځ دی کېګا زنا ته منځ دی کېدل لري خلک ته مګور کنه خبر اورسې دي خلک ته مګور کنه زنا بدر نه کیږي نو نهی عن القربان چې د یتیم مال چې کوم دی هغه مخره او منیز دی کیږي ورته لکه کبل سو کې خوري کنه هغه خواته مورزه ها هغه خواته مورزه دا خو پرېږدي چې پخپل یې وخوري پخپل خو به خود نه خوري الا باللتی مگر پاغه طریقې سره هي احسنو چغه خيستوي هغه خيسته طریقه سره هغه ال تیر شو په صورت نساء کې ومن کان غنیا فلیستعفف څوک چې مالدار وي هغه ځان بیخي او ساتي هغه دې نه خوري ښا ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف څوک چې فقیر وي او عاجز وي او د دې لپاره دغه مال ساتي او دغه مال پرورش ورلکي نو بیا دې خیر دې دومره په اندازه د ضرورت باندې خوري نو الا بالتي هي احسن دغه جوخه حتا یبلغ شده حتا چې اورسیږي دې هغه قوت خپل تا نو ولا تقربو مال د دوی په بده طریقې سره مخوري ترسوی مخری حتا یبلغ شده حتا چې د ځواني ته ورسی نو مطلب دا شو چې آیا دغه سي په غلط طریقه باندې مخری خو که ځواني ته ورسی د بیا غنې په غلطه طریقه خوري سو نه وایي دا کې تقدیر دی حتا یبلغ شده نه مخکې مقدر ټکراو باسا واحفظوه د دې مال حفاظت کوي حتا یبلغ شده حتا چې د خپل ځواني ته ورسیږي قوت ته ورسیږي نو بیا وته ورکي ښا واوف الکیل والمیزان بالقسط او پورا ورکوي پیمانه والمیزان او تول بالقسط په عدل سره په عدل سره پیمانه او تول چې کوم دی هغه برابر دغه کوي پیمانه هغه چې مطلب کم چیزونه دغه کیږي نه تړلې نشي هغه دغه کولې چې پیمانه کولې چې ښا په خوا به د غنم او جوار دا به تللې نشو ها یا اوسم بعضی چیز نشته کنه هغه تللې نشي لکه دا ډیزل شو او پټرول شو دا خلک تاریخ نه کنه دا دغه کوي دا پیمانه کوي او طول هغه دی طول چې مطلب هغه تللې شي دغه دواړو کې عدل کوي لا نکلف نفسا الا وسعها نه مکلف کوم یو نفس لره مگر په قدر د طاقت داغي و اذا قلتم کله چې تاسو خبرې کوي فعدلوا وینا کوي نو فعدلوا په عدل سره کوي هغه وینا د شهادت وي نو هغه کې عدل دار چې چا پروا پکې مکوا او هغه وینا د دعوت وي نو هغه کې عدل دار چې توحید خلکو ته بیانوا شرک ما بیانوا ولو کان ذا قربا اگر کدا پچا باندې گواہی کول شي دا رشتہ دار ولې نه د خلاف گواہی کې بیا په عدل او په انصاف سره وکړه وبعهد الله اوفو او په وعده د الله تعالی باندې وفا کوي د الله په وعده باندې وفا کوي ذالکم وس وعده د الله تعالی څخه دې مته بیان کړی وي سو وعده الله تعالی د عام انسانانو ناغستی دي لکه سوره اعراف کې براچی وای د خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربکم دا وعده د الله تعالی دا رنګ وعده د الله تعالی چې کوم دی د علماو نه غسته ده وای دا خد الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه دا رنګ وعده چې کوم دین هغه مونږ په دغه کې سورته مائده کې شپاره سو عقود کنه هغه در نه واغست دا ټول احکامات د الله تعالی وعده دي دا پوره کوي ذالکم وصاکم به دغه خبرې چې دي پوخ امر کوي الله تعالی تاسو ته په دې باندې لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ یاد وساتئ یاد وساتئ د دې لپاره الله تعالی تاسو ته دا بیانوي دلته کې وګورئ الته کې سلور نواهی شو یو امر شو اوس دلته ګوره نواهی شو دی ولا تقربوا مال الیتیم دا څه شو دای پنځمه پنځمه نه شو ښا پنځمه نه دا شو په دې کې یو نه هراله الته کې یو امر بیان شو او بل والدین احسانا دلته ګوره او اوفل کیل والمیزان بالقسط دا یو امر شو ان دا دو امرونه شو و اذا قلتم فعدلوا دا دریم شو و بعهد الله اوفو دا سیم شو دا سلورم شو سلور اوامر په دی آیات کې بیان شو یو نه بیان شو نو نه هم پینځه شوي او الت سلور نه وی کنه او دلته کې کوم دنو دغه اوامرم سو شو اوامرم پینځه شو ها دا ولې دا فرق دا فرق ذکر راغې چې دې ته الته کې چې کم سيزونه تیر شو هغه 50 سيزونه نه هرا لکنه سلور سيزونه هغه سلور سيزونه هغه د سره بد نه ګڼل چې بد نه ګڼل نو په هغه کې ورته وي او به عقل او عقل نه خو کار والی تاسو ولې عقل نه استعمالوي عقل دا خبره بد ګڼي دلته کې چې کوم دا سيزونه بیان شو دی مخالفت چې کوم دی هغه عقل بد غنو خو ير کړه یو قسم ته بس پرېخه او په معاشره کې ګن شروع شي کنه کله کله نو دلته کې ورته وی رایا دی کوي ودا الله بندګانو دا خو تاسو عقل منی چې دا بد کار دی بیا ولې کوي نو رایا دی کوي دا تاسو نه ير شوی دی نو لعلکم تذکرون ذکوي وان هذا صراطي مستقيما وان هذا اوس دغه ورکی خد دعوت ال الكتاب ورکی دعوت ال کتاب ورکی چې راشي دغه مسلې په کم ځای کې زده کوي په کتاب کې په قران کې به زده کوي ښا وان هذا صراطي مستقيما او بشک دغه صراطي لار زما د مستقيما نیغا فتبعوه نتابداریو کوي د دې سمورات د قران ته مراد دی مخکم تیر شو کنه چې د قران ته صراط مستقیم ویل شو دا بیا راغی ها دا صراط مستقیم اطلاق په قران کیږي دغه قران لار نیغه ده نو ردی تابعداري وکي د دې تابعداري وکي ولا تتفتبعوه دا بل امر شو خان اوامر پنځه برابر شو سره درې په دغه تیر آیات کې یو په اول آیات کې او دا یو په دې آیات کې فتبعوه تابعداري وکي نهی نواهی پنځه بیان شوی دي نه شپږم نه هدادا ولا تتبعوا السبل او تابعداري مو کوی د مختلف لارو فتفرق بكم عن سبيله نجودا بک تاسو لار عن سبيله دا لار د الله تعالی نه دا الله د لار نه تاسو جدا کی ښا که تاسو د نور لارو دغه وکړه په یو لار بزی ښا بنیاد پرستو کنه په یو لار باندې زو مختلف لارې نه خپلو وای شریعت را واستل مقصد دې که په هر لار راشي تاسو وای د جهاد لار خپل کړی دا او مونږ د پارلیمنت لار خپل کړی دا وای نه فتبعوا ان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فنور لار باندې بنځي حق فنور لار تلی فتفرق بكم عن سبيله د لارې د حق او د لارې د الله نه بری جدا کړي او چې د لارې د جنت او د لارې د الله نه جدا شي خو گمراه شوی کنه نو په نور لارو کې وای گمراهي پرته د څنګه په نور لارو باندې روان شم نبی صلی الله علیه وسلم ناس تو صحابه او ته داسې یو کر خراخ کله بیا دا غینه ارد ګرد داسې نور کر خراخ کله او وی فرمایل چې دا لار چې کوم ده دا خط دا صراط مستقیم دی او د دینه اخوا دی خوا لاری دی ها لاری دی وعلى كل سبيل منها شیطان يدعو الیه او په هر لار باندې شیطان ناشته او اوازونه کوي دی خو راشه لکه دغه په خبر اړه خبر ورته دي کنه څوک برته پیندای تلار شه او څوک برته وای دغه تلار شه نه ته خپل مقصد ته زیدا خو نه ته تعالی کوم اواز خوان در کاغی گاڑی ته خیجه پوه شو کنه دا باندې کې بلکې هغه گاڑی ته بخیجه چې کم کستا مقصد پورا کیږي نو ته په یو لار راځي نه دا چې بس په یو لار باندې چې کوم دنه تل غواړي بس په هر لار چې لاړم په هر لار په هر لار باندې بنځي ښا دا د صوفیه او اتحادیه او عقیده ده اتحادیان صوفیان یو ډله د گمراه ډله ده هغه دا عقیده ده هغه وای چې دغه يهودیت او نصرانیت او هندویزم او اسلام دا ټول یو شی دی ولی د ټولو مقصد وی الله ته رسیدل دي خبر اورته دي کنه مسنوی کې مولانا روم چې کوم دې په دغه طرف تللی دی وای که زه يهودي مو که زه هندوی مو که زه زرداشت مو که زه برهمنم هر یو شی چې موږ خو تا غواړم پوه شو کنه زما مقصود ته نو چې مقصود دی یو شو نو بس ویل عرب دغه مقصود دی یو شو د دې وجنا د دوی د مشر نقیب چې کوم دې هغه رائے دا دا هغه وای چې په دنیا کې څوک مشرک نه لته شو ټول خلک موحدین دي هله کدا د بوتانو عبادت چې کو وای چون کې د الله تعالی وجود په هر کانی بوټي ګټاو انسان کې دی توم الله یو زوم الله یم نعوذ بالله نو لہذا کدا هر چا عبادت شوی دا په دین یک شوی چې په دې کې الله دی نو بس دا توحید دا ټول موحدین خو دا ټول خلق موحدین نه نه ولا تتبع السبل یا ولا را الله تعالی متعین کړی دا په نور لار باندې کوم دی بیا باندې ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله دا د وحدت الاديان رد دی ښا چې دا څوک را پاسي کنه چې موږ درې دینونه بچ کوم د اتحاد کو يهوديت او نصرانيت او اسلام پوه شو کنه ولې ځکه وای دا درې واړه د توحید دینونه دي کینه د توحید دینونه دي خبر اورسې دي کنه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنور لار باندې بنځي فنور لار تک حرام دي ناروا دي فتفرق بكم عن سبيله تا به د لارې د حق نه چکم دی غبر جدا کی ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دغه خبره وصاکم به وذفوخ امر کوي الله تعالی تاسو ته په دې سره لعلکم تتقون دې پارته تاسو تقوا حاصل کړئ متقیان شئ دې کی اشاره د دې خبره ته چې تقوا ځان کراولې نو قران براخلی په قران بزان پوي او که په قران دې ځان پوي نه کنو تقوا نه حاصلېږي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مفسرین لیکي وای چې فتبعوه اتباع د قران واجب ده خو اتباع د قران کله کیږي اتباع د قران خو اله کیږي چې په قران ځان پوهه کې کنه نو دا وای فرض ده چې په قران باندې ځان پوهه ولم څه دي دام فرض دي د دې وجنه مواهب الرحمن اغلی کلی دي هغه وای چې دومره عربي زده کول چې د قران سلیس ترجمه په زده کی وای دا فرض عین دی په هر مسلمان باندې کچا زده نکړه الله به ته پوس کوي الله به ته پښتنه کوي ثم اتینا موسی الكتاب اوس دلیل نقلی ذکر کوي د موسی علی السلام نه چې دا کتاب دا مسله چې کوم دا کمی مسلې چې ما ذکر کړي دا مسلې یوازې په قران کې نه دي دغه مسلې چې کوم دي دا په تورات کې هم وي ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکما موسی علی السلام ته کتابو کله می ورکو بیا می ورکو وي پوه شو کنه حالانکه خو مخ کې ورکړې د قران نه نو دینه مخکې ذکر د قران تیر شو بیا وي ثم اتینا ما تاسو ته ویل ثم کله د تعقیب ذکری د پار راځي کله تعقیب زمانی نه وی ښا په زمانہ کې ترست نه خود ذکر تعقیب وی ښا چې بیا می واور بیا بیا ته وخت شو درېګا دا یوازې په دې کې خبره نه ده بیا را ته وخت چې ورکړم موسی علی السلام ته کتابو تماما علی الذی احسن دا کتاب څنګه او تماما پورا کتابو علی الذی للذی علاق مان د لام سره دی للذی هغه کسته احسنا چې هغه احسان کړو خکارې کړو خکارونه چا کول موسی علی السلام وای کول کنه موسی علی السلام خکار څه شه د قران وای ومن احسن قولا ممن دعا الی الله هغه سړی نه څوک زیات خسته دغه نشته خبره والا نشته څوک چې دعوت ال الله کوي الله طرف ته خلق را بلل نو موسی علی السلام خلق الله طرف ته را بلل نو هغه دغه کنه الذي احسن هغه خکارونه کړی دي یا بنی اسرائیل مراد دي تماما دا کتاب پورو للذي هغه بنی اسرائیل ته احسن چې هغه خکارونه کول نیکانو نیکانو بنی اسرائیل د پاره دا کتاب راغلی او هغه ته نه فائدہ او ته کړی وا یا تماما په معنا د نعمتن تامتن پورا نعمت خو پورا نعمت دغه خلکو لپاره وتفصیلا لكل شیء او تفصیل د پاره د هر یو سیزو د هر مسلې تفصیل پکې و سوال دا چې څنګه د هر مسلې تفصیل په بیا قران ته ضرورت چې باغې په تورات کې د هر مسلې تفصیل نو ما تاسو ته ویلو کول دوه قسم راځي یو کول چې کوم د استغراق کلی د پار راځي یو د استغراق عرفي د پار راځي د کرابه چې په دغه کې د ملکه سبا چې کومه ده کنه هغه بلقیس دا غي په بیان کې براشي و اوتیت من کل شی او دې ته هر یو شی ورکړل شوی هر یو شی ته څنګه ورکړل شوی د سليمان بادشاہي وته ملاو وسو نه اخ ورته نو ملاو دا خو راګیر کړ بیا نو دا دغه چې کوم دی دا څنګه من دا کل شی راضی دا کلی عرفی وی یعنی هغه هر غسیسته چې دا خلق ورته محتاج او هغه ورته الله پاک هغه مسله ورته الله بیان کړو په تورات کې وهدن او په دې کې هدایت او بیان د عقاید او رحمتن او بیان د احکاماتو یا وهدن په دې کې احکام او رحمتن بشارتونه پکې لعلهم د پاره د دی بلقاء ربهم یؤمنون چې په ملاقات رب باندې دوی ایمان راوړي د کی اشاره لدی خبره تا چې په اخرت باندې ایمان بغیر د آسمانی کتاب نه نه جوړیږي ها چې څوک د اخرت ایمان غواړي کنه آسمانی کتاب بګوري او آسمانی کتاب به کوم دی غبل ولی نو علی په اخرت ایمان راځي وهذا کتاب انزلناه الله وی دام کتاب دے انزلناه چې ما نازل کړی دی انزلناه ما نازل کړی دی مبارکون ډیرو فائدو والا دی فتبعوه نو تابعداریو کوي تاسو لذي واتقو او ځان بچ کوي ها د مخالفت د دینه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سره رحم وکړي شي اوس دا کتاب د صد لپاره نازل شو ترغیب ال القران روان دی ښا ترغیب ال القران دی خدا کتاب نازل د صد پارا چو د دفع د عذر د پارا چې خلک به سبا عذرونه کوي کوم ته کتاب راغله وکړه مونږ به دا کار کړو مونږ به بیا چې کوم د مخالفت نه وکړي نو الله وای ما د دې لپاره د قران نازل کو ان تقولو دي دا کې بسران معنی کوي ل الله کوفیان ل الله تقولو دي لپاره تاسو دا خبره سبا ونه کوي سبا بیا دا خبره ونه کوي او بسران چې کوم دی غي وای مخافه ان تقولو د وجه د دې یاري نه چې سبا بیا دا خبره کوي انما انزل الكتاب بشک نازل کړه شوی او کتاب علا کتابونه کتابونه خو جنس ته کنه دو کتاب او تورات او انجیل علا طائفتین پاغه دوه ډلو باندې چې يهودو نه سوارو من قبلنا مخکې زمونږ بیا په قیامت کې دا عذر کوي چې یا الله زمونږ نه مخکې دوه ډلې وي په هغه باندې کتابونه راغلي او مونږ ته چا کتاب نه راکړي او هغه کتابونه و ان كنا عن دراستهم لغافلين او بشک مونږ وو عن دراستهم د دغه د لوستلو د هغه کتابونو نه لغافلين به خبره مونږ په هغه باندې هغه زمونږ په جبه کې نو په هغه مونږ نه پويدو او هغه مليان خو چاته بیانولم نه دا خبرم وا چې د تورات او د انجیل چې کوم مليان هغه به عوامو ته کتاب نه بیانو خو به عوام په دې مپوي وي سبب به په کیسه تحریف کو کنه بیا خو به خلکو ته پته نه لګی دا نو مونږ راغی نه غافل او تاسو به بیا سبب ای عربو پوه شو کنه تاسو به سبا دا خبره کوله چې په مونږ خو کتاب را نه غو په يهودو په نصارا او راغلو او مونږ په نه پوي دو نو لہذا مونږ ځکه گمراه شوی الله وی کتاب میراولې عذر دې ختم شو او تقولو یا به بیا داسې وایي او تقولو یا به وایي لو ان انزل علينا الكتاب ول نو نازل شوی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخا مونږ په زیات هدایت پانیو دا غوینا مونږ به ډیر په لار باندې که چرته مونږ ته کتاب راغلی کنه غوی خو مخالفت کو خو که مونږ ته راغلی مونږ به منلې و الله وینا فقد جاءکم نو بس دا تراغه ها صحیح شو نو څوک ته ډیر ظالم ممن دا غچا نه کذب بیاات الله چې دروغجنو غنی آیاتونه د الله تعالی وصدف عنها او مخ واړی دا غینا صدف عنها ما تاسو ته ویلو صدف صفای ته وای هغه سر کته کړي کنه صفای داسې سر کته غونې دغی نو دغه چې دم د ځان نه صفای جوړ کړي سر کته کړي په خبره باندې غوږ نه غړي او غوږ ورته نګدي بیا صدفه په دوه معنی سره راځي په معنی لازمی سره هم راځي اعرض عنها مخت خپل واړی او صدفه عنها نور خلق ته بندي ها نو دلته کې ابن کثیر په متعدی معنی سره غسته دا غوي وصدف عنها مخ خلق بندي د دینه سنجز الذین ذره جزاء ورکومګه کسانو ته یسدفون عن آیاتنا چې په خپل بندي کې زمونږ د آیاتونو نه خپل په عمل نه کوي یا خلق ته نه بندي سو العذاب سخ عذاب په بدل کې ورکو بما كانوا يصدفون په سبب دا دی باندې چې دوی خلق بندول نو دا دغه ورکو تخویف ورکو هل ينظرون دا تخویف دنیوي دی خو څوک چې کتاب نه مني کتاب خوراغه کنه کتاب ومني عذرونه دفع شو اوس چې څوک په دې باندې عمل نه کوي دا غوي مقصد څه دی خو چې کنه تخویف ورکي دنیوي څه مقصد دی هل ينظرون دوی انتظار نه کوي څه ته انتظار دی که چاته خبره کوي کنه چا ته خبره کې لکه ته خو ما په خبره پوهې کړې خو نور د مقصد نه چې دوه سپېړې دی وام بل دغه ته دغه اله په خبره پوهېږي نو الله مو حال ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دی خبره ته چې راشي دوی ته ملائکه د عذاب ملائکه د عذاب ورته راشي دوی ته په انتظار ناشتي او یاتی بعض آیات ربک یا براشی بعض علامی درپستا بعض علامی درپستا براشی ښا چې د اغه نه رستو بیا توبه نه قبليږي ها بعض علامی د رب سری بعض علامی د رب کچرته مطلب د مخ کنا تب الملائکۃ الا ان تاتیهم الملائکۃ کو دینه ملائکی د عذاب واخل ملائکی د مرګ وانه خلی نو او یاتی بعض آیات ربک نم دغه غرغرات مراد ده ځنکدن ته مراد ځنکدن بدر تراشی نو بیا د توبه نه قبليږي یا کړه اغینه مرګ مراد الا ان تات یوم الملائکه ملائکی د مرګ رالی نو بیا او یات یا بعض آیات ربکنا اشراط الساعه مراد دي د قیامت بعض علامات داسې دي چې کله اگر راشي بیا به توبه نه قبليږي لکه نور د مغرب د طرف نه راوخیږي نو بیا توبه مو به قبلې دل نشته ها یوم یاتی بعض آیات ربک فاغورت باندې چراشی بعض علامی درپستا لا ينفع نفسا نو ګټه بنه ورکي یو نفس ته ایمانها ایمان داغي ایمان راوړل داغي معنی مصدریو کا ایمان راوړل داغي په دغه ټیم کې چې ایمان راوړي کنه دا مطلب نه چې کنه مخکې ایمان راوړل اوس په ایمان ګټه نه ورکي ناغه خو بیا ګټه ورکي لا ينفع نفسا ګټه بنه ورکي یو نفس ته ایمانها ایمان راوړل داغي کم نفس لم تکن امنت من قبل چې مخکې نه ایمان نو راوړې کم نفس چې د دینه مخکې ایمان نو راوړې هغه نفس ته به ایمان اوس ګټه نه ورکړي ښا او کسبت فی ایمانها خیرا یا هغه څوک کسبت فی ایمانها خیرا چې او یا هغه څوک چې نه کړي هغه ها دا لم تکون کسبت لم تکون امانت لم تکون کسبت نه کړي هغه فی ایمانها پر ایمان خپل کې خیرن یو عمل د خیر د خیر کار نه لکړې په خپل ایمان کې نو په دغه ټیم کې چې کوم دنو بیا د خیر کارونه هغه ته ګټه نه ور کوي د دې ځای نه چې کوم دنو معتزله خوارج او اباضیه دا ټول راجم شي او ډایرک چې کوم دنو ځان د پاره جنډو چته کی چې ګوره دا زموږ مسله ده کنه مونږ هم دا وایو چې چا عمل د خیر نه کړي او مرګ راغی یا قیامت راغی کنه نو بس هغه ته ایمان ګټه نه ورکي ځکه چې مخکې وی لا ينفع نفسا ایمانها ایمان ګټه نه ورکي چاته نه ورکي چاته مخکې نه ایمان نه راوړي بل چاته نه ورکي او کسبت فی ایمان اخیرا چاته د مخکې نه د خیر کار نه کړي بس چاته نیک عمل نه کړي او صرف ایمان وی نو هغه ایمان هیڅ ګټه نه ورکي دا دی معتزله دا خبره خوارج دا خبره وکړه هغه وای چې څوک مطلب دا دی چې چا فرایض او واجبات نه دي کړی کنه بس دا به جهنم ته ځي او همیشه به په جهنم کې پوه شو کنه یې حرام کار کړی دا به واجب همیشه په جهنم کې مونږ وای نه دلته کې دا د عربو په قاعده ته ځان پوي کا د عربو قاعده د علفت حاتبنا و ما ان باردن مشهور قاعده ده ما غ تصور کل ما وای دغه ته کوم دی غیا می په خرولا په دغه باندې غوا باندې او به مې په خورولې او به خو په نه خوري ولیکن او دغه و اسقیتها وسقیتها ما ان باردا او به په اوس کولې دا کله د یوی دغه لاندې راوړي خاطی او به دغه مې په دواړه وخورو خورول شي دواړه نه کنا خبر اورسې دي نو دغه شانتي او کسبت فی ایمانها خیرا دلته کې بیا ابن کثیر وای داسې دی چې لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن امنت من قبل دا په دې ځای او دروا دا کافر سره ولګیدو هغه نفس ته به ایمان راوړل ګټه ور نه کی چې کم مخ ایمان نه راوړي اوس د قیامت ته علامات ښکار کېدو نه رستو د ایمان راوړي دا نه قبليږي او کسبت فی ایمانها خیرا او هغه نفس ته به ګټه نه ور کوي عمل د خیر دلته کې بداسي وای لا ينفع نفسا ها لا ينفع نفسا عمل خیر عمل خیرن یو نفس ته به ګټه ور نه کی عمل د خیر کم نفس ته لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا چې مخکې د هغه نه هغه د خیر کار نه وکړي اوس د غرغری په ټیم کې یا د قیامت د علامات په ټیم کې باغت عمل د خیر فائدہ نه ورکي او عمل خیر څه دی عمل خیر توبه ده مطلب د مخ کې نه د توبه نه ده وباسلی او د اوس توبه وباسي کنه نو اوس په وخت ځن کدن کې توبه د ګنا نه قبليږي نه د کفر نه قبليږي نه د ګنا نه البته چې د ګنا نه قبول نه شوه نو څه مطلب ګنا نه قبول نشوا نو داسې به چې جهنم ته خو بلاړ شي خو بیا به چې کوم دنو الله تعالی به بیا جنت ته بوزي او کم چې مطلب دا دی چې د مخ کنه توبه ایستي نو هغه ډایرکټ جهنم ته جنت ته بوزي دغه خبره شوه نو دا دغه شان چې دی چې لا ينفع نفسا ایمانها نفس ته بغټه نور کې ایمان داږي چې کم ایمان نه راوړي او لا ينفع نفسا عمل خیر او بل نفس ته به ګټه نه ورکي عمل د خیر ایمانها به نه وای عمل خیر عمل د خیر توبه ورته ګټه نه ورکي لم تکن کسبت فی ایمان اخیرا چې د مخ کې نه توبه نه ایستي چې د مخ کې نه توبه نه ایستي اوس د ګناهونو نه توبه او باسی نه توبه ورته ګټه ورنکي دا معنی چې کوم دی دا ابن کثیر کړی دا او بهترینه معنی دا د اصول د اهل سنت سره موافق ده او د قران د نور آیاتونو سره برابر ده محکمات آیاتونه لري تراجی کیږي بل معنی چې کوم دی هغه دغه کړی دا روح المانی کړی دا روح المانی دا سه معنی کړی دا هغه وای نفع په دوه قسمه ده یو نفع چې کوم دی هغه کامل ده او یو نفع مطلق نفع ده مطلق نفع خدای چې دا ایمان دوره ګټه درکې کم از کم جنت ته داخل کی که مخکې نه پکې جهنم ته لاړ شي او که ارث ته یو وخت په دې وباسي کنه بس دا دومره ګټه خو بیا هم د ایمان شته او کامله ګټه اداله چې بیخي د جهنم نه دی بچ کی کامله ګټه اداله نو اوس په اول کې لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل دغه نفي چې کوم ده کنه نفي د کمال ده بالکل به ورته دغه نفي چې کوم ده نفي د مطلق ده بالکل به ورته نفع ورنکي هیڅ نفع ورته ورنکي ها بیخي جنت تر داخلي دي ادغیم نشتره چې کافر وخا او کسبت فی ایمانها خیره چا چې خیر کار نه لري کړي د هغه ته نه فنور کوي ایمان خو سنه په بنور کوي کامل نه په بنور کوي ها سنفه به ورکی خو کامل نفه چې بیخي په اول وخت کې جنت ته داخل کی دا نه ورکی خا دغه غټه نه ورکی دا دوه معنی دي قل ورته وای انتظروا انا منتظرون تاسو منتظر کوئ مونږ هم په انتظار کیو بس دغه ډول تاسو انتظار کوئ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دا اوس بل تخویف دغه د تخویف ته او نفي د تعلق د نبی صلی الله علیه وسلم دا د چانه د دې خلکو نه تر دې خلکو سره د نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ تعلق نشته دی ان الذين فرقوا هغه خلک چې جدا جدا کړي د دینهم دین خپل دین دا کړه جدا جدا کړه دی یو بل سره تفریقه راغلی دا ولې قران پرې خره چا چې قران پرې خو دو هغه کې به تفریقه راځي نو دوی قران پرې خو دو نو تفریقه رااله یفرقوا دینهم سمانه دا بعد وی فارقوا دینهم د خپل دین نه جدا شوی دی دین پرې خره بعد وی په معنا د مفاعلی سره دی بعد وی چې فرقوا دینهم فرقو دینهم چې دا کم قرات دی نو په دې سره معنی بیا دا ده چې دین جدا ټوکړي ټوکړي کړي دي نو چا یو ټوکړه رانی ولې دا وای دا دین دی پوه چه کنه چا بل ټوکړه رانی ولې دا وای دا دین دی چا بل ټوکړه رانی ولې دا وای دا دین دی پورا دین وای دا لخوا پورا دین سره دا دی ته چې اوس ورشه کنه سلفي سپتا ورشه سلفي مال کوي هغه ته ورشه او هغه سره کینې چې د کله دغه ښه هغه مدرسه کې ته تاسو کې چې مولوی سیبو دا فلانی ځای کې دا میجر ده کنه په دې فوج کې او کدی میجر چې کوم دی رفع الیدین شروع کړل او تقلید پرې خو دو په خبر اورسې دی کنه رفع الیدین شروع کړ او تقلید پرې خو دو نو دا او دا دا مسلې چې کوم دی دوی دی دا ورته بیان کا نو دا سړی به مسلمان شي هغه وای دا موحد دی خبر اورسې دی کنه صحیح موحد کې په دنیا کې نوم دک کوي اگر کدی میجر ورسې دی کنه یی به کنه میجر خو وای خو لیکن دا خبره ده چې دا موحدی ځکه د دین ټکړې کړې بعد د دین دک ته ویلې په خبر ورسې کنه دا څو مسائل دي بیا راشه تبلیغي سیب ته تبلیغي سیب ته وای یاره پلاني ځای کې کوم ده کنه د انجیوز مشر ده ها او خو خطرناک انجیوز چې کوم دیغه چلی سایان وتا او دا سړی لار تا سره په سلورو میاشتو کې څلور میاشتې ولګولې کنه کوای په پوره دي زوړ ملګری شو او کال یې ملګولو بیرونه او اندرونه او د کور دغه چې کوم دنو دغه د محلي غشم کوي او بیرون کوم یو غش کوي او په خپل کې چې کوم دنو تعلیم دغه بیانوم کوي ها او تعلیموم کوي کور کې او دن نه او د جمعه تعاملم برابر ساتي وای دا سړی بسنګ یو یاره خو بس الله والا دین او شو کنه الله والا کوي دک سړی دی ورسې دی اگر که د انجیوز چلی یا نو خیر دی اوس خبره نه دا فرقو دینهم بیا لار ته پنځپیری ته پنځپیری ته وای لکه سړی دی د دعا بعد سنت خلاف شو په خبره ورته دی کنه ښا ته پرې خولو ورسېدی او دغه چې کوم د قبرونو ته خو نه دی بابا له نور ورسېدی دا کار غو خو کو دا کارونه نه کوي کنه خو دې چې کوم دې کنه غټ په حکومت کې دغه د قانون ساز د سیکریټری دی قانون قوانین جوړي یاره دا سړی بسنګ یا په کچرو کې چې کوم دې دغه د جج دی وګوره کنه ا مومن ګل چې دی الته تکرار کوي په پنځو کې هغه غټ وکیل دی کنه په عدالت کې نو هغه څه دی دغه سړی وای څنګه دی هغه برته یاره کوم واحد دی په دنیا کې مدک دی ولی تعالی ک دی نور سيزون ته څوک نه ګوري چې یاره دی په کفر کې مبتلا دی په شرک کې مبتلا دی فرقو دینهم دین چې کوم دنه څه شوی دی هغه جدا شوی دی دا سه هر چا خپل خپل ایسرا نیولې ده هر چا خپل خپل ایسرا نیولې ده او بس وای دا دین دی ښا دا دین ټوکړې کړي شوی دی او باز ټوکړې رانی ولې ده وکانو شیعا او دوی دي څه شي دوی دي ډلې ډلې ښا مختلفه پارټي دي مختلفه پارټي دي لست منهم فی شیء ته نه منهم د دوی نه فی شیء ان په هیڅ چیز کې د دوی سره بستا تعلق نه ښا یوی پارټی سره مکیږي ورسې دي کنه م پیپل پارټی سره کیږي او م نېشنل پارټی سره کیږي م مسلم لیگ سره کیږي او م جمعیت سره کیږي م جماعت اسلامی سره کیږي او م بل سره کیږي پریک د لست منهم فی شیء د دې ګوندونو کې د یو ګوند سره مې یو ځای کیږي ورته دي کنه زکه چې دوی فرقو دینهم دوی خو دین ټوکړي ټوکړي کړي دي دوی خو دین دغه کړي دي اسی اسی کړي دي نو لہذا دوی سره مکیږي انما امرهم الى الله دا اوس تخویف دی انما امرهم الى الله بشک امر د دوی الله تسپارل شوی دی دوی سره به الله خبرې وکړي ثم ينبئهم بیا به خبر ورکړي دوی ته بما كانوا يفعلون پاغه سبانه چې دوی کول د دغه کولو دغه خبر به تعالی تعالی ورکړي کوم بد کارونه چې دوی کوي الله به خبر ورکړي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها اوس دا دغه بشارت ته من جاء بالحسنه هغه څوک چې راتللو کې پنه کوي باندې یو نیکی وکړه نیکی څه شه د توحید په سر کې او نور ټول نه کوي ته شامل دي ها فله عشر امثالها نو د پاره دی لس په مثل د دی باندې د دی په برابر لس پورته الله تعالی ورکی دی هغه ادنا درجه ده دا او چتی کی داسې لس چې کوم د فصلو بدلیږي او سل په وسو بدلیږي او بیا په تبلیغان خاطر ته 49 کروڑ هم جوړي ورته دی کنه نو بیا ته 49 کروڑ تم رسیږي دا غینه برم په سیسی سړی وای په دغه ځای مره محدوده وا پوښ کنه فله عشر امثالها د دینه برم دی دی هغه ادنا درجه او کوله خو شرط پکې څه دی شرط پکې دا دی من جاء بالحسنته سوک چې راتللو کې پنه کوي باندې من فعل الحسنته او نو چې سوک نیکی او کی نیکی خو به وکي خو رسول ګران دی الته اخرت ته به راسي خا من جاء بالحسنته الته اخرت ته به راسي ځان سره ځکه چې بیا رست عجب دی کبر دی ریا ده د شیطان مختلف پټکونه دي کنه او تا بارود ځان سره اغست دي نو پری بلی دي پوه شو کنه دا نه پری پټکونه یې ساري نو ته به داسې کار کوي چې دا به راسې دا رسولې به تا ذمہواري د آخرت ته به راسې ځکه من جاء او وی من فعل الحسنته ونه وی من جاء بالحسنته هغه څوک چې او کی بالحسنته نه کوي لرا هغه څوک چې راتللو کې پنه کوي بامي فله عشر امثالها نو دې د لپاره لس په مثال داغي ومن جاء بالسيئه او هغه څوک چې راتللو کې بالسيئه په بدای باندې په بدای راتلل دغه یو بدی کول دي یو په بدای راتلل دی بدی راتلل چې توبه ونه باسه اول ته ورسېدو فلا یجزا الا مثلها نو نبشی ورکول ته بدله مگر په مثل داغي وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کوله په دوی باندې به ظلم نشي کوله نو دا دعوت ال القران شو او چې څوک نه مني هغه ته تخویف شو او څوک چې مني هغه ته شو بشارت شو من جاء بالحسنه فلو اشرم صالحا اوس طریقه د تعلیم دعوت وت ورکا او طریقه د تعلیم چې کوم دنو هغه ورته دغه کا دا سه بیان ورته وکا قل ورته وای اننی هدانی بشک ما ته لار خودلې دا ربي رب زما دوی برته وای راځه خیر دی کله ته زمونږ منا او کله به مونږ ستا منو کنه ها دا سي جوړ توړ به وکړو کنه جوړ توړ سره مکوا وته وای نه نه ما ته رب لار خولې دا انني هداني بشک لار خولې ما ته ربي رب زما الی صراط مستقیم اغلار برابر تا دینن قیما اغ دین پوخت په دلایل باندې ملت ابراهیم ملت ابراهیم علی السلام دے حنیفن چی چې یو طرف دی حنیفا په یو خبره کلک دی یو طرف ته دی ها دا نه چې دوه مخه دی دوه مخه نه دی و ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه پوښ کنه دی بلان ته وی دا د موږ ملت ابراهیمی دی دی عرب خو ځان ته ابراهیم علی السلام نصیبی کنه دا شرک په یادو وی دا د موږ د ابراهیم علی السلام دین دی نه دا نه دی قل ورته وای ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین ان صلاتی دی به تا ته وای کنه راځه پوه شو مونږ سره خلک دی پارټای کې شریک شه او لک سکه الله سره وټونه لړاو کا پوه شو کنه لګونه کار وای نه نه شرک نه کوم بل ورته وای ان صلاتی بشک منظما منز نه مراد ټول عبادت بدنی دي ونسکی او عبادت مالی زما عبادت مالی نسک ما يتقرب به الى الله چې په سبا نه الله ته سړی نږدې کیږي هغه ته نسک ویل کیږي خو مراد عبادت مالی دی په دې ځای کې صلات منځ منځ په سر کې د نور ټول عبادت بدني زما بدن او مال زما انفرادي او اجتماعي ژوند وای ټول د الله لپاره ده تاسو کوي خو شو کنه تاسو خو اجتماعي ژوند پارلیمنت ته او انفرادي ژوند چې کوم دین هغه د چا پلاس کې دی هغه د الله په هغه مو الله ته پرېخه دی انفرادي ژوند مو الله ته پرېخه دی اجتماعي ژوند مو لاډ میکاله ته پرېخه دی زه نه درځم پاټو ماټو ته خاله وټونه نه کوم ان صلاتي و نسکی و محیای او ژوند زما و مماتی او مرګ زما محیای ژوند زما مطلب دا دی چې زه په ژوند کې سکارونه کوم دا ټول ژوند او دا ټول کارونه زما و مماتی او هغه چې زه پمړېګم د ایمان دی توحید دی په اخیری وخت کې چې زمړه کېګم دا ټول لچاره پاره دی لله رب العالمین خاص تعالی د پاره دی چې رب العالمین دی خاص د الله د پاره چې رب العالمین دی هغه د پاره کوم لا شریک له نشتره شریک الله سره ها الله سره شریک نشتره و بذالک امرت او په دی باندې ما ته امر کړی شوی دی و انا اول المسلمین او زیم اول د مسلمانانو نه په دی امت کې پیغمبر په امت کې د اول مسلمانی کنه نه زکه لا شریک له دا بیا داور توحید تکرار شوه داور توحید تکرار شوه هغه ځای نه چې راشماري کنه سو پیری را لس پیری تقریبا ذکر شوه الحمدلله یو پیرا لا کاشف للضر الا هو دیمه پیرا قل انما هو اله واحد دا دریمه پیرا الحمدلله رب العالمین دا سلورمه پیرا بیا ور پسې ذکر شوه خو شو کنه ذالکم الله ربکم خالق کل شی لا اله الا هو دا بیا ذکر شو بیا اتبع ما وحی الیک من ربک لا اله الا هو دا بیا ذکر شو پوه شو کنه دلته کې بیا ذکر شو و ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له پوه شو کنه دا بیا داور توحید ذکر شو و بذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر الله ابغی ربا دیو ته خاطب بل څوک نه مانی ولې دا نور داسې خلک شته تصرف کوي پوه شو کنه او ته به بل قانون ساز نه مني دا خلک به ولې قوانین جوړوي او دا خو ګوره دا ترتیب روان دی ته ته وای نه نه بل قانون ساز چرته منم خبر ورسې کنه دی وتا ته وای آئین پاکستان باندې به قسم کې ته ته دا قسم نه کوم ورسې دې کنه ولې قل ورته وای غیر الله ابغي ربا آیا غیر د الله تعالی نه زه وګورم ربن بل رب رب سوکته رب قانون ساز ته وای رب تربیت کوونکی ته ویل کیږي نو هغه زما د انفرادي او اجتماعي ژوند لپاره چې څوک تربيت کوي او تربيت قوانين جوړي هغه څوک ته هغه زما یو الله دی داغه نه بغیر بل څوک نه ګورم او هو رب کل شی او دغه الله تعالی رب د هر یو سیز دی هر یو سیز تربيت الله کوي ولا تکسب کل نفس الا عليها ولا تکسب دوی وی یاره په دې کې څه ګناه نشته د سیاست خو عبادت دی په خبره ورسې دې کړه دوی برته وای چې نه پریک د مړه مونږه خو مطلب دا دی چې په دې کې څه ګناه دی چې پارلیمنت ته لاړ شي کنه او مونږ خو حالته کې د اسلامي احکاماتو نه پاس کو فلانه کو ته ته وای ولا تکسب کل نفس او ګناه نه کوي یو نفس ها ګټه د ګناه نه کوي یو نفس الا علیها مگر پاغي نفس باندې وبال داغي داغي وبال پاغي باندې تاسو ته پته ولګي ودرېګا دا څه غپ ته سو ولا تزر دوی برته وای نه ما ته فلانی سے فتوا را کړی دا فلانی سے فتوا را کړی دا هغه ضامن د کلاکار غلط والله بداغه نه پښتنه کوي ته ته وای نه نه ولا تزر او نه به پورته کوي وازره یو نفس و ولا تزر نه به پورته کوي وازره یو نفس پورته کون کې وزر اخرى نه بوج د بل نفس وزر نفس اخرى بوج د بل نفس تا باندې دا هغه بوج نه هغه هغه باندې ستا بوج نشي وراړول چې تبت اخلاص شي ها هغه خپل بوج نه وړي او تب خپل بوج وړي تب پاغي باندې ګناګار ته د فلاني ته په فتوا نه خلاصيږي چې فلانه سه بم پارلیمنت ته تل ولې عادت زبم زم او هغه چې کوم دنه فتوا ور کړو نه زبم ورزم نه نه دا هغه بوج په پتا باندې پتا خپل بوج او پاغه خپل بوجي ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته مرجعکم رجوع تاسو ده فینبئکم نو خبر به کی در کی تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون پاس کی کنتم چې وای تاسو فيه پای کی تختلفون اختلافم کو دغه حقيقي اختلاف فیصله بر اخرت کې وشي تا وی اسلام دی بل وی کفر دی خبر ورته دی کنه دغه فیصله بر اخرت کې کیږي چې کله د الله مخ ته ودرېږي نو په دې کې وته طرق د تعلیم خو طرق د تعلیم بسنګ څنګه خلکو ته کوم دنه په یو مشر داسې متفقون علی سړی باندې حواله ورکوا لکه ابراهیم علی السلام دینن قیام د په دین ابراهیمی باندې دغه شانته توحید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بای زما ټول ژوند الله لپاره ده څنګه ته کې چې مطلب ما ته وای چې منځ روزه او حج او زکات خدای الله لپاره شو او دغه کوم د حدود او قصاص او دغه چې کوم دی او عقوبات او سیاست دا به غیر الله د پاره دا نه کوم دا کار نه کوم پوښوي او بل خبره دا ده چې ورته به وای چې ګوره دغه به ورته ورکی تخویف پوته ورکی چې ګوره ویریږي د الله نه ګوره او دا بوج بدر باندې راځي دا بوج تر پر بل څوک نو چته په فاتو متو کار نه کیږي ته دلیل ته وګوره وهو الذی دا الله غزاد ته اوس په اخر کې خلاصه د صدا خلاصه د صورت خدا غو ذکر شو اوس امتثال احکامات د صورت ته چې ترغیب ورکړي چې احداث صورت کې کوم احکامات ذکر شو کنه دا اومني که شرک اعتقادي د لاغي نزان بچ کی او که شرک فعلی د لاغي نزان بچ کی دا د تويخه او هو الذی د الله غذاب ته جعلکم خلائف الارض چې ګرځولې تاسو خلائف الارض نائبان پس مکه کی ها نائبان دي کنه ټول خلق نائبان دي زوی د پلار نائب دی بیا دا غ زوی دا غ نائب دی غ مړ شي بل پر کې راضي کنه دا نائبان دي بیا خلائف فی الارض خلافت مار د سکونت سره دی ساکن پر ځمکه کې ګرځولې ور خا اوس دا ټول ټول وګوره خلائف فی الارض دي دا نه دغه راشي کنه کمیونستو هغه راشي دغه وګوره او هو الذی جعلکم خلائف الارض نظام ټول مشترک ته کنه دا ټول خلائف الارض ګرځولې دي وای غلې کینه مړ ودرېګا ورفع بعضکم فوق بعض درجات څنګه اشتراکیت ته ټول یو برابر دي بعض خلق الله تعالی په بعض پورته کړی دي چاته درجات د علم دیغه په غی باندې پورته دي چاته درجات د عقل دیغه په غی باندې پورته دي چاته درجات ته مال دیغه په مال باندې پورته دي سو پر یو نه مالداري بل به غریبي دا خو الله قانون دې څنګه تواجه ټول به یو شانتي یو برابر وي یو برابر قانون نشته ليبلوکم دا کار څه د پاره کوي الله تعالی دا بعض په بعض پورته کوي ليبلوکم دې د پاره چې امتحان وکي تاسو فيما آتاکم فاغه مال کې فاغه عقل کې او فاغه علم کې په هر شي چی چې هغه درکړې د تاسو ته پاره کې ستا امتحان کوي عالم په خپل علم باندې امتحان نه چوري کده حق مسله سور بیان پوښ کنه عمل په سور کوي اما مالدار په خپل مال باندې په امتحان کې دی چې ودرګه دی د الله په لار کې لګي کړي شیطان په لار کې لګي کو غوټي ور کوي او دغه چې کوم دی دا عاقل سړی په خپل عقل کې دغه په امتحان کې دی چې دی دا د الله د پاره استعمالي او که د شیطان د پاره استعمالي د هر چا امتحان شروع دی ان ربک سریع العقاب بشک رب ستا سریع العقاب زر سزا ورکون کې دی زر سزا به ورکی ها زر سزا مطلب دا لسو پلار کې رکاوټ نشي جوړې دی دغه نشي کې دی ها و انه لغفور الرحیم او بشک هغه الله تعالی لغفور خامخا بخون کې دی او رحیم مهربان دی هغه الله تعالی بخنم کوي او دغه مهرباني کوي په اول د صورت کې ورته وی الحمدلله په اخر د صورت کې ورته وی و انه لغفور الرحیم اشاره ردی خبره ته چې عقیده د توحید د الحمدلله لري نو بیا مغفرت الله تعالی شته بیا مغفرت د الله تعالی شته په دې باب کې چې کوم د شپږ عوام دغه نواهی پنځه اوامر بیان شو ترغیب ال کتاب بیان شو دفع د اعذار وشو دغه رنګ تخویف ورکړل شو هغه چاته څوک د کتاب نه مخړی او بیا ته بشارت ورکړ شو هغه چاته چې څوک مني او بیا دا غینه ورستو چې کوم د طریقې د تعلیم خول شوې خلاصه د صورت پکې بیان چې قل ان صلاتی و نسکی ها عبادت مالی بدنی شرک فی العقیده او شرک فی دغه چې کوم د غینه زمانه ما شرک فی الاعتقاد او شرک فعلی دوه نه زمانه توحید په عقیده کې کوم توحید په فعلی دغه دواړه به وي او بیا په اخر کې وایي د صورت احکامات منی او هو الذی جعلکم خلائف الارض ته پس مه کې خلیفہ ردی د پاره تر دې صورت د احکامات هغه به تنافس کې نو د دې صورت د احکامات طرف ته شو ترغیب شو د صورت دوه حصے شوي اوله حصہ تر یو سره وتل سیاته پوری پاغي حصہ کې سو پاغي کې ما تاسو ته ویل شپږ بابونه ټول رد د شرک اعتقادي ښا شرک اعتقادي هغه را دکنه کاغه په قدرت کې شرک دی او په تصرف کې دی که په علم کې دی او که په عبادت کې دی که په دعا کې دی که په هر قسم کې دی هغه ټول شرکونه چې کوم دی نو هغه ترت کول په لومبي بعد کې چې کوم دی ارث درې درې کو تاسو خیال کړو ها دلایل درې او عقلی